د بعضې خلکو دا خیال وي چې ساینسي قانون یا نظریه دا غلطه نشي ثابتې دی دا خیال غلط دی ساینسي قانون یا نظریه دا غلطه ثابتېږي دا سې ډېر زیات ساینسي قوانینو په ماضي کې چا به خلکو منل خو بعد کې چې کله نوي مشاهدات او تجربات وشو نو ساینسدانانو ته پته ولګېده چې هغه نظریات یا هغه قانون غلط و. نو هغه غلط مکمل طور سره یا غلط ثابت شو او یا په هغې کې تبدیلۍ وشوې. نو دا ساینسي قانون یا نظریه دا داسې مستقل څیز نه وي، نوي مشاهدات، یا نوي نظریات چې راځي هغې سره ساینسي قانون یا نظریه کې تبدیلي هم راځي او دا غلطه هم ثابتیدی شي.